نو چاته منځونه ورونه خو ده تر اوسه پورې الحمد او الحمد چاته صحیح نه کړ تبلیغ کې و چې لا ولګي هغه الحمد خو الحمد شي کنه نو تی ورته نو ورخه یو چې بل ځکه زده کوي مخالفت کې خیر غالب دی خلک پکې منځونه زده کوي دا یو خیر منځ پکې زده کوي دویم خیر پکې دا ده چې عوام د ډیرو بدعاتو او د خرافاتو نه پکې خلاف ډیر عوام دی اوس بدعات او خرافات نه وته دا د دې تبلیغ برکت دی خیر غالب دی خو لږ نقصان پکې دی هغه نقصان شق درته بیانوم نقصان پکې دا دی چې ومما رزقناهم ينفقون دا شپږ قسمه صرف المال فی سبیل الخيرات شپږ قسمه ده کنه دوی منحصر کړي په یو قسم کې ده چی به څوک تبلیغ ته ځی ده ته خرچه ورکول هم دغه ثواب لري مدرسې ته جهاد ته دې ته خرچه ورکول هیڅ ثواب نه لري وای نه خو نه کوي و دا زمون کله چې د ټول کله ډېر ښه خلک دي د دې وجه نه خو دا مدرسه هم بچ ده د خوالي وجه دا ده چې دا ټول د تبلیغ سره تعلق لري ډېر ښه کلی دی خو تاسو به نه لیدلی ما پنځه کاله دلته تیر کړه چې یو کلیوال راغلی او دلته ویلي دي طالب ته چې څه ضرورت لري که نه کنې کروړپتیان دي ده دا ټول مرکز ته پیسې لیږي ورځې ته لیږي نه د طالب د ډوډۍ غم کوي نه د چیو غم کوي نه ور باندې سلام اچي حتی چې دا کوشش کوي مخکې کلو کې به ویلې وجه د طالبان دي جمعه ته نه راځي مانځه ته مدرسه کې دې کوي دا عوام دې نه پوهیږي دا ذهنیت دې ته جوړول پکار دي چې صرف المال فی سبیل الخيرات ګوره کوي خیرات دا ټول د دین لاري خیرات دي زکات ورکوا دې کې دم ثواب دی صدقه الفطر ورکوا خیراتونه کوا فقرا او ته ملمنو ته حاجتمند ته وقفونه مصارف الحج مصارف الجهاد مصارف الجهاد خو به الا ماشاءالله چرته یو کس برداشت کی مصارف الجهاد نور دا ویاسي فضول کار دی دغه یو نقصان پکې دی چې مصارف ټول یو ځای ته متوجه کوي بچې چا چې لو کال لګولې به وي فرمایلی دي ده او چې چې لو کال دی نه لګولې به خبرې تم کوته نه سر ورته مسلمان هم نه ښکاري سلام هم در باندې نه کوي دغه یو تنګ نظری چې دا دغه پکې نقصان دی ما درته چې خیر غالب د مخالفت مکوي صحیح خو خیر غالب دی خو موږ به داسې نه کوو چې د چا خو تم خو وي او بدو تم خو وي ښه او بد شته کنه په مجاهدینو کې مشته په تبلیغیانو کې مشته په علماو کې مشته د هر چا به بیانې چې اصلاح وشي نو د اصلاح په طریقه وایو چې تنگ نظری ده پکې دویم تنگ نظری پکې دا ده چې په اکثرو کې با اکثرو کې داسې مسله پیخیږي چې د قران تفسیر دومره نه خوخی لکه څومره چې د فضایل اعمال درس خوخی تاسو په جمعتو کې ګوري د امام سره د دوی ټکري دا ټیم زموږ د تعلیم دی د ترجمې نه دی ته به دې ټیم کې تفسیر نه کې دا زموږ ټیم د تعلیم دی او تفسیر پکې مکه و تاسو به دې سره پیښ شوی کنه پیښ شوی دا سی واقعي پیښیږي او دریم دا چې د جهاد سره شوق نه لري حتی چې بعضی خو صراحتا مخالفت کوي وای دا د جهاد ټیم نه دی وخت چې راغلو وای زه به درته ووایم اوس د بني اسرائیلو تاریخ ته تلل پکار دي بنی اسرائیل پیچی جو شاته لاشه بنی اسرائیل ته بنی اسرائیل زمانی ته ورشه فرعون د بنی اسرائیل بچی را لول او صبر کولو نو اوس د صبر زمانہ ده اوس د جهاد ټیم نه ده صبر بو کو ورسته به وخرا شي بیا به جهاد کوو نو دغه یو دوه درې نقصان پکې دي یو تن نظری بل د قران د تفسیر سره امامانو د قران د تفسیر په ټیم کې امامانو سره لانجه کوي او دریم یا د جهاد مخالفت کوي او یې بیمینیتوب دی ورسره بیمینی دی ورسره چې دا فضول کار دی نو به هر تقدیر په ټولو کې دا نه ده په بازو کې دا نور بیا خیر غالب دی الحمدلله ډیرو عوامو په کې د عوامو د پر خپل مدرسه ده خیر غالب دی خو اصلاح پکار ده دا تقدیم د معمول په دې کې یو فائدہ ده اعتناء باعطاء الله تعالی د الله په ورکړه باندې د الله ورکړې ته اهمیت ورکول دي اول د الله ورکړه ذکر کړه چې الله کوم شی ورکړی دی ورسته د نفقه ذکر کړه نو د الله په ورکړه اهمیت د الله ورکړې ته اهمیت ورکړي لدی وجنه تقدیم د معمول کوي و مما رزقناهم داسي وي دویمه وجه ده په دې پوه بعضې ملګري په دې بعضې بعضې خبرو باندې چې د اصلاح په نیت یې وکړي هم خفه کېږي وایي تبلیغ پسې دې خبرې وکړي خو داسې انداز کې کوئ ښه ما خو دا ویلي چې خیر غالب دی دلته زموږ د ستربندي وه په دې جومات کې نو دې تبلیغي حضراتو له تر سپیکر هم خراب قصدن یې خراب چې څنګه جلسه ختمه شوه د ستربندي بیا جوړ شو دا تنګ نظري ده پکې بیا هم خیر غالب دی ځکه چې موږ ورته موضوعونه نه ورخیو خپل زده کوي خو دا د دین یو ښه کار دی ګوره ومما رزقناهم ينفقون الله پاک فرمایي د هغه سره چې ما دوی ته ورکړي دي ينفقون د الله په لار کې دوی خرچه کوي نو تقدیم د معمولی کړي دي اعتناء باعطاء الله تعالی د الله ورکړي ته اهمیت ورکړي د الله ورکړي شي ته اهمیت ورکړي دویم ګوره په اعتبار د وجود سره اول مرتبه د رزق ده دویمه د انفاق ده اول تا ته الله درکوي بیا به ته خلکو ته ورکوي تا ته به اول الله پاک درکوي بیا به ته خلکو ته ورکوي نو مما رزقناهم دا رزق چې ده دا مقدم دی په انفاق باندې په خارج کې لدی وجنه په لفظ کې مقدم شو بل قالبي ويقيمون الصلاه بل مالي وهي الانفاق لوجه الله د الله د رضا لپاره د الله په لار کې خرج کول نو الله پاک په دې ترتیب باندې ذکر کړ اول عمل قلبي دویم عمل قالبي دریم عمل مالی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون والذین یؤمنون بما انزل الیک ګوره مختصر درته وایم د دې آیات تشریح مکمل راشي ان شاء الله تعالی دا والذین یؤمنون په دې کې څلور احتمال دي د دې په دې عطف کې ګوره یا به والذین یؤمنون عطفی په متقین باندې مخکې المتقین یا به عطفی په الذین یؤمنون بالغیب باندې چې عطفی په الذین یؤمنون بالغیب یا به د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تغایر وي یا به د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تساوی وي یا به د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې عموم او خصوصي مطلق وي نو څو احتمال شو څلور څلور شو یا عطف ده په المتقین یا عطف دی په الذين يؤمنون بالغیب چې عطف شي په الذين يؤمنون بالغیب نو بیا په کې درې احتمال دي یا به د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تغایر وي یا به تساوی وي یا به عموم او خصوصي مطلق څلور احتمال شو اول دا چې عطف کې په المتقین په دې کې یو احتمال دی او چې عطف کې په الذين يؤمنون بالغيب په دې کې درې احتمال دي یا به د معطوف او معطوف علیه په مابین کې تباین او تغایر یا به تساوی یا به عموم خصوصي مطلقي نو دا څلور احتمال او څلور تشریحات شو مختصر اول کا عطف کې په المتقین باندې نو بیا د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تباین دی د المتقین نه هغه خلق مراد دي چې اول کافرانو او بیا مؤمنان شو او د دې معطوف نه هغه خلق مراد دي چې اول په یو دین کې وو وروسته په بل دین کې شو نو تباین پکې راغلو اول عطف په چا شو په المتقین د معطوف او معطوف علیه په مابین کې کم نسبت شو تباین تغایر څنګه تغایر شو المتقین نه هغه خلق مراد دي چې اول کافرانو او بیا مؤمنان شو لکه مؤمنان د عربانو عربان اول مشرکان او بیا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نو د معطوف علیه نه هغه خلک مراد دي چې د کفر نه نقل شو اسلام ته او د دې معطوف نه چې الذين يؤمنون ده د دینه مراد هغه خلک دي چې د یو دین نه بل دین ته نقل شو مخکې مؤمنان وو يهود و یا نصارا وو وروسته مؤمنان دي ځکه مسلمانان شو نو به هر تقدیر د یو دین نه بل دین ته نقل شو نو فهو عطف المباین علی المباین دا یو احتمال نو د الذين يؤمنون بما انزل د دین مراد يهود او نصارا دي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي دا د معطوف نه او د معطوف علیه نه مراد مؤمنان د عربو دي چې مخکې کافرانو وروسته مسلمانان شو نو اول احتمال دا چې دا عطف کې په المتقین دویم احتمال دار چې دا عطف کې په الذين يؤمنون بالغیب باندې خچ په دې ور عطف کې نو بیا په کې څو احتمال دي را بس درې اول اول دا چې د معطوف او معطوف علیه په مابین کې تغایر شي دویم دا چې تساوی شي دریم دا چې عموم او خصوصي مطلق شي ماشاءالله تاسو هم خلک ګوره اول دا چې څه شي شي پکې تباین نو الذين يؤمنون بالغيب دا غینه به مراد هغه مؤمنان د عربانو وي چې د کفر نه اسلام ته نقل شو دا د معطوف علیه نه او د معطوف نه هغه خلک مراد دي چې د یو دین نه بل دین ته نقل شو لکه د مخکې په شان دا توجیه ده په المتقین هم چې ور عطف کړو الته هم داسې توجیه کړو عطف د موبایل په موبایل هم داسې جوړ کړو نو دا چې عطف کې په الذين يؤمنون بالغیب او د معطوف او د معطوف معطوف علیه په مابین کې تباین کې نو د معطوف علیه نه به هغه خلک مراد کې یؤمنون بالغیب چې د کفر نه اسلام ته نقل شو لکه مؤمنان د عربانو اول کافرانو به مسلمانان شو او د معطوف نه څوک مراد دي چې د يهودیت او عیسویت نه اسلام ته نقل شو مطلب د یو دین نه بل دین ته نقل شو دا چې تباین شي او که تساوی شي د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې نو چې تساوی شي نو بیا به د دواړو نه عام مؤمنان مراد شي د دواړو نه به تعمیم مراد شي د کفر نه اسلام ته نقل شوی که د یو دین نه بل دین ته نقل شوی بهر تقدیر که د معطوف او معطوف علیه په مابین کې چې په الذين يؤمنون بالغيب باندې ور عطف شي نو دویم احتمال پکې دا دی چې تساوي شي صحیح او دریم احتمال پکې دا دی چې د دواړو په مابین کې عموم او خصوصي مطلق شي اوله جمله عامه شي الذين يؤمنون بالغيب مؤمنانو د عربانو ته مر شامل شي او مؤمنانو د اهل کتابو ته مر شامل شي هغه چاته مر شامل شي چې د کفر نه اسلام ته نقل شو هغه چاته مر شامل شي چې د یو دین نه بل دین ته نقل شو معطوف علیه کې تعمیم دی او په معطوف کې بیا تخصیص دی یوازې مؤمنان د اهل کتاب ترنه مراد دي خو ان شاء الله نو په دې عطف کې دا څلور احتمال دي په دې تساوی په صورت باندې اعتراض دی چې دا دویم الذين يؤمنون بما انزل دا عطف شي په مخکینی الذين يؤمنون بالغیب باندې او د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تساوی شي نو په دې اعتراض راځي چې د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې خود تغیری او دلته تساوی په کې راغله نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا تغییر په اعتبار د سلات سره دی مخکې په جانب د معطوف علیه کې سلات داسې امور و چې عقل فی الجمله ادراک کولی شي او په جانب د معطوف کې چې کمی سلی دي نو دا داسې سلی دي چې عقل ادراک نشي کولی بلکې صرف په نقل باندې پیژندل کیږي خدای دې په عطف کې دا څلور احتمال شو همدا ځای پکې سخت نور اسانه دی والذین یؤمنون ان شاء الله چې پوه شو والذین یؤمنون بما انزل الیکم دا هغه خلک دي چې دوی ایمان لري بما انزل الیکم په هغه قران باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی په دې ما انزل الیک په دې کې درته یو اعتراض او جواب کوم نو د دې ځای تشریح برش اعتراض ګوره داسې وکړي مختصر اعتراض دی چې ما انزل الیک د دې نه قرآن مراد دی نو یا به ټول قرآن ترې نه مرادوي دلته او یا به بعضې قرآن ترې نه مرادوي نو که بعضې قرآن ترې نه مرادوي په بعضې قرآن باندې ایمان قابل د مدح نه دی او مرتب علیه د فلاح او د هدایت نه دی او دلته الله پاک دا په مقام د مدح کې ذکر کړی دی او مرتب علیه ګرځولې دی د ورسته هدایت او د فلاح د پاره چې اولایک علی هدم من ربهم واولایک هم المفلحون او کچرته د ما انزل الیکنا ټول قران مرادی نو به اعتراض راځي چې ټول قران مراد شنو انزله خو صيغه د ماضی ده دلته بیا دا صيغه د ماضی نه صحیح کیږي ځکه چې د دې آیات د نزول په وخت کې لا ټول قران نو نازل شوی او دلته ټول قران ته انزل ویل ټول قران په دغه وخت کې نه نازل خو شو په یتره ګور اعتراض مې داسې درته وکړو چې ما انزل الیک د دین قران مراد ده بیا بیا بعضی قران مرادی یا ټول قران مرادی نو که بعضی قران مرادی نو اعتراض راځي چې بعضی قران باندې ایمان قابل د مدح نه ده او مرتب علیه د فلاح او د هدایت نه ده او که ټول قران مرادی نو بیا صيغه د ماضی نه صحیح کیږي وجه دا ده چې صيغه د ماضی د دې آیات د نزول په وخت کې ټول قران نو نازل شوی نو تاسو ورته یو دو جواب وکړي اول جواب دا دی چې دلته حاصل النزول هغه ته غلبه ورکړې شوې ده په مترقب النزول باندې دا آیات چې کله نازلېدو نو څه حصه د قران نازله شوې و دا حاصل النزول او څه نو نازله شوې هغه مترقب النزول نو حاصل النزول ته غلبه ورکړې شوې ده په مترقب النزول باندې والتغلیب باب واسع تغلیب خو پراخه دروازه ده دا تغلیب به حقیقت ده که مجاز ده جواب کولای شي کنه که مجازي کم مجاز دی مجازي مستعار دی او که مجازي مرسل دی کم مجاز دی نو ګوره زده یې کوي دلته خو غلي شوی چې بیا بل ځای کې غلي نه شي حاصل النزول ته غلبه ورکړې شوې ده په مترقب النزول باندې نو دواړو ته صيغه د انزله مستعمله شو نو دې تغلیب ته مجاز وایو یعنی په جز د کل اطلاق شو حاصل النزول باندې د ټول قران اطلاق وشو انزل انزل ټول قران ته مستعملېږي انزل صيغه ټول قران ته مستعملېږي دلته بعض قران ته مستعمل شو نو په جز د کل اطلاق مجازي مرسل دی کنه نو دا تغلیب مجازي مرسل خوشی شه یو جواب دا دی دویم جواب ګورورونو دا دی چې مترقب النزول دا کله کله نازلېږي په منزله د متحقق النزول قران د دې آیات د نزول په وخت کې بعضي آیاتونه متحقق النزول وو بعضي آیاتونه مترقب النزول وو د نزول انتظار کېدو دا مترقب النزول دا نازل شو په منزله د متحقق النزول او دواړو ته صيغه د انزله مستعمله شوه دلته هم تنزیل وکړو مخکې هم تغلیب کړو دا تنزیل حقیقت دی که مجاز دی که مجاز بیا کم مجاز دی مجاز مستعار او که مجاز مرسل نو دا تنزیل هم ګوره دا مجاز دی او مجاز مستعار دی استعاره بالتبعیه ده پکې ټول قران مشبہ ټول قران مشبہ او متحقق النزول ده مشبہ به ټول قران مشبه ټول قران کې دوه جزء دي مترقب النزول متحقق النزول دا دواړه مل کر یو ځای کا دا ټول قران دا مشبه او متحقق النزول د مشبه به بیا د متحقق النزول چې کوم مشتقی دی چې انزله ده ذکر د انزله او شو د مشتقی او مراد ترنه مشبه شو چې قران د دې استعاره به تبعیه وایي ګوره چې یو مشبه بل مشبه به وي او د مشبه به مشتقي په مشبه کې مستعمل کې نو متحقق النزول او مترقب النزول چې دواړه یو ځای کې دي ته مجموعه قران وایي دا مشبه او متحقق النزول یوازې د مشبه به صحیح شو نو د دې مشبه به مشتقی چې انزله ده دا په مشبه کې مستعمل کړو چې مجموعه قران ده نو استعاره بالتبعیه ده نو دا تنزیل استعاره بالتبعیه ده تنزیل جواب خو اسانه ده خدا به څه شه ده نو دغه پکې زده کوي نو دویم جواب دا والذین یؤمنون بما انزل الیک دا هغه خلق دي یؤمنون بما انزل الیک چې د دوی ایمان ده په ما انزل الیک باندې وما انزل من قبلک او دوی منی ما انزل من قبلک هغه کتابونه چې ستانه مخکې نازل شوی دي هغه منی تاسو ته مخکې ما ویلو چې په ټولو آسماني کتابونو باندې اجمالی ایمان فرض عین دی او تفصیلی ایمان نه په قران باندې فرض عین دی او نه په تیرو کتابونو باندې فرض عین دی تفصیلی ایمان فرض عین نه دی په یو آسماني کتاب باندې وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون الله پاک فرمای په اخرت باندې دوی یقین کوون کی دي ایقان بالاخره وبالاخره هم يوقنون الله پاک فرمای په اخرت باندې دوی یقین کوون کی دي ګوره سوچ ورته کوئ وبالآخرة هم يوقنون ایقان څه ته وایي العلم وزوال الشک ایقان عبارت ده د علم نه او د زوال د شک نه العلم وزوال الشک بعض علما د یقین تعریف داسې کوي او بعض علما د یقین تعریف داسې کوي چې یقین دې ته و چې ما یکون عن نظر و استدلال کم شي چې نظری او استدلالی کم علم چې نظرن او استدلالن حاصل شي دې ته یقین وایي نو د دوی د تعریف مطابق بدیهیات دا یقینیات نه دي او دریم تعریف د ایقان د پاره دا دی چې العلم الذي لا يحتمل النقيض هغه علم چې احتمال د نقیض نه لري دې تم یقین ویل شي العلم الذي لا يحتمل النقيض او څلورم العلم بالشيء بعد ان يكون صاحبه شاكا فيه یقین په یو شی ورسته د شک نه سواء كان ضروريا او استدلاليا بدیهی وی که نظری وی مشهور تعریف دا دی چې العلم و زوال الشک علم او زوال د شک چې شک پکې نه دی ته ویل شي یقینا نو الله پاک فرمای و بالاخره هم یوقنون او په اخرت باندې دوی یقین کوونکي دي ګوره په دې کې یو علمي نقطه درته ذکر کوم و بالاخره دا د ورسته یوقنون پورې تعلق لري هم یوقنون بالاخره نو بالاخرته با جار الاخرته مجرور جار سره د خپل مجرور نه متعلقه تر روسته یوقینونه پوري نو تقدیم د معمول په عامل باندې راولي او تقدیم د معمول په عامل باندې قصر راولي نو دلته قصر صحیح دی که غیر صحیح دی قصر کې خود نسبت ای تاسو په کافیه کې وای ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره د دوی یقین شته د بل چا نشته دغه معنا ده هم مقصور علیه دی دا د هم ضمیر چې دی دا مخکې الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك تراجه دی دا هم ضمیر هغه تراجه دی الذين دی الذين تراجه دی ورستنی الذين ته نو ګوره کده دی ورستنی الذين نه الذين يؤمنون بما انزل اليك په دې کې څلور احتمالات مون بیان کړ کنه نو کده دین مؤمنان د اهل عرب مراد کوي نو بیا د قصر خبره بالکل جوړه ده بیا به ترجمه دی چې یو مؤمنان د اهل عربو دي بل مشرکان د اهل عربو دي نو ایقان بالاخرت مقصور دی تر مؤمنانو د اهل عربو پورې متجاوز نه دی مشرکانو د اهل عربو لره او بالکل خبره جوړه ده ایقان بالاخرت په مؤمنانو د اهل عربو کې شته او په مشرکانو د اهل عربو کې نشته مشرکانو د اهل عربو اخرت نه منلو پوه ما درته ویل چې ایقان بل اخرت مقصور دی څوک مقصور علیه دی هم هم زمير مخکې الذين تراجه ده د الذين نه کوم مؤمنان د اهل عرب مراد کوي نو په قصر کې اشکال نشته خبره جوړه ده ترجمه به دی چې ایقان بالاخره مقصور ده تر مؤمنانو د اهل عرب پوري متجاوز نه ده کافرانو د اهل عربو لره پوه شوئ او که هم ضمیر راجع کوي الذین ته او د الذین نه مؤمنان د اهل کتاب واخلي نو بیا په قصر اعتراض دی ځکه یو مؤمنان د اهل کتاب دي بل کافران د اهل کتاب دي نو دلته چې د ایقان بالاخره مقصور کوي تر مؤمنانو د اهل کتاب پورې نو معنا به دی چې ایقان بالاخرت مقصور دی تر مؤمنانو د اهل کتاب پوری متجاوز نه دی کافرانو د اهل کتاب لره حالم کې کافرانو د اهل کتابم ایقان بالاخرت او وی مخرت منلو اهل کتابو کم چې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ او دوی منلو ایقان بالاخرت او چا چې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړ تورات او انجیل منلو هغه کوم ایقان بل اخرت ذکر دی نه دا وی میقان بل اخرتو نو کدا هم ضمیر الذين يؤمنون بما انزل اليك تراجی کوي او د دینه مؤمنان د اهل کتاب مراد کوي لکه دا چې راجح معنا ده نو په دې اعتراض راځي چې ایقان بالاخرت مقصور شو تر مؤمنانو د اهل کتاب پورې او متجاوز نشو کافرانو د اهل کتاب لره حالانکه کافرانو د اهل کتاب هم ایقان بالاخرت شته تاسو ورته جواب ورکئ چې دلته د یقین نه مراد هغه علم دی چې د دلیل قاطع او د نظر صحیح ماتحقی د دلیل قاطع ماتحقی هغه یقین مراد دی هغه یقین بل اخرت مراد دی چې د دلیل قاطع لاندې وي او د نظر صحیح لاندې وي او د دلیل قاطع او د نظر صحیح لاندې چې کوم ایقان بل اخرت دی دا مقصور دی تر مؤمنانو د اهل کتابو پورې متجاوز نه دی کافرانو د اهل کتابو لره کافرانو د اهل کتابو نفسي ایقان بل اخرت دی د ځوان او د تخمین په مرتبه کې هغه په اخرت یقین نه لرو لرلوي خو خیالي او وهمي اخرت منلو دوی به ویل لن تمسنا النار الا اياما معدوده نحن ابناء الله واحباؤه خیالي یقین بالاخرت یو او دلته هغه هغه یقین بالاخرت مقصور دی تر مؤمنانو د اهل کتابو پورې چې د دلیل قاطع او د نظر صحیح لاندې وي والذین یؤمنون لفظي ترجمه دا ده دا هغه خلق دی الله پاک فرمایي چې دوی ایمان لري بما انزل الیک فما انزل الیک باندې په دې قران باندې دوی ایمان دی وما انزل من قبلکم او په مخکینیو کتابونو باندې چې یو سل او څلور کتابونه دي الله پاک فرمایي په دوی د دوی یقین دی وبالآخرت هم یوقنون او یقین بالآخرت یوازې تر دوی پورې مقصور دی متجاوز نه دی بل چاته دا هم الله پاک پکې زیات کړو وبالآخرت هم زیادت د هم کړه دی الله پاک په دې کې دی خبرې ته اشاره کوي چې د دوی د مقابل طرف عقیده چې دا هغه جهل محض دی